سوچ کوي ګورې ځنه وخت ډاکټر هم لاس کټ کولو حکم کوي او ټول لاس پرې کی کله د خپې د کټل کولو حکم کوي او خپ کټ کی خو دنیا کې چاونه چې ډاکټر غلط کار وکړو دا بي وقوف او کم عقل نه ځکه د خلکو ذهن داخلي چیرې د ډاکټر تجربه دا او د کې بس فائدہ وا اباز اهل علم دل تدا سی لیکلی وای سوهت رشوت فل حکم تا وای اباز وای دیو سړی د بادشاہ او دیو حاکم سره مخ ده او د سفارش چلیږي ادبل سړی سہاجت ده نو ده ال حاجت پورا کړي چې هغه ورته سهدیه ورکی اکثر د سلف دی تلاړ دی دی وی نبی علیہ السلام کان اولا مخیرا اختیار ورته ابه ورته حکم کو چې اجرا د احکامات په دیو کا څوک پوښوي دی باندې نو ګره د آیات منسوخ دي کوم علما چې وایي چې منسوخ نه دی سوی بعضی مشران په کې خپل او پر دې کوي اسو خود مخ کې نه پیسو باندې خرج شوه نا خو چې کم پر پیسې ډېری نو هغه بس هغه په حق کې وسی فیصله پیدا وای اپ هغه د خلکو ټوک کولا وای و یو سری و فیصله کول نو یو ولوی چې پټکه بدل عالم کله ما په حق کې وکړ او غبل ولوي چې غوا در کوم لنګه غوا ده او که فیصله دې ما حق کې وکړه تاسو د مشرانو دا فیصله کولې دا خبرې به مو کولې نو د غوا خبره خود را نه شو نو یا پټکی والا ته چې دا خلاف فیصله کوله هغه له داسې داسې کول هغه له بس سره کو هغه خړلې خبره وای پټکې راکړه خو هغه غوا تیر کو کنه نو چې تورات هدایت نو د ټولو کتابونو سردار وسنګ هدایت ني دی قران ته چې کې ناشته نو دا هدایت ده ځکه دا خو پخې خبرې دي د الله بلا شک او شوبه ا د خلکو کیسې کہانی چې تاسو دین جوړ کړي نو کیسې خټول دروغ وي ادا کین ور سره غره لګوي چې عوام ول ترجمه کوي تاسو نه کی سکړې وکړه عوام اول ترجمه د کیری نه کګې نه اصل نو بیا کوک چلی یو ځل بیان ل چا بوتل هم دا پښتانه علما ول سور کوي نه کور کوي نا یو می سره را سره د جمعات مشر ناستو مې ګوره مولا له تنخواه ورکوي نو ولا تشترو بیا یاتي سمنون قلیل مې اول کې ناشته نه بد نصیب چې کې نه سي تخریب دي شروع کو اوبای نو کو څوک دا وایي چې مولا له تنخواه نه ورکه ولا تشترو بیا یاتي سمنن قلیلا الله په کتاب کې تحریف کو دا خوارج دی آیات باندې دلیل نیولیو چې فاسق کافر وی غیر مؤمن وی وجد استدلال دای سوا ای وی من راغله د عام د شامل له ټول تا اے لفظ من راغله ومن لم يحكم او دا د عادات د عموم نه پوه شوي د معتزله او په استدلال باندې اهل سنت وای بان الايه متروکه الظاهر دې دې کې ظاهر د آیات متروک دی حکم اگر چې شامل له فعل القلب والجوارح لرا خودی دې کې مراد ته عمل د قلب دې او هغه تصدیق دې ولا نزاع فی کفر من لم او دا ترجمه دې کې ټول اهل سنت والجماعت کړي اوسم ګور دي په لور او خاص کر زمونږ د ملک تکفیریه ډلې دي باج ډلې یې به سم مسلمانان کافر کوي سکسان مدینه منوره کې ما سره ناس تو سو کال مخ کې د جامع نه فارغ شو نو د جامع استادانو لړې د دعاګانې کولې وی مونږ چې الته نه راتلو زمونږ تکفیریه ذهنو سمره سمره امت مسلمه ته مونږ د کفر نسبت کولو وی الله دې د جامع استادانو سره ډېر خېګړو کې مونږ دې یو لوی تباہی نه بچو اے اوسره مسلمان دې استاد ذهن کې داغه باره کې د کفر دغه جلا کافر دی اپا داسې خبرو کافر کې چا کافر کیږي نه نو ځان دې تباہ او برباد کو نو ګره په دې ډلو کې ګره تکفیریه ډلې دي دیو جن کفر لګول دا د هر چا کار نه دی علماء لیکلي کفر الزامی او معتبر نه دی دوی وته صغرا کبرا جوړ کیو یره کافر شو وای کدا چې دی ائمه کوله نو نن به یو مسلمانم فاتح نه وي یو امام اجتهادي وای دا شی حلال دی نو بل وای حرام دی ناغه به ویل چې وای حرام ول حلال وي بس کافر دی کفر الزامی شرعا معتبر نه دی شرح عقیدت الطحاویہ کی وای ابن ابي العز الحنفی رحمه الله دا د امام طحاوی عبارت ته چې دې تفقه اکبر وای ادا د امام ابو حنیفه رحم الله غفقه دا اپدی کی ورپسې دا نور ټول ائم روان دي او د الله حبيب وي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق علی حدیث ته مسلمان ته کنزری کول فسق ده او د سره جنگي دل کفر ده ور بعضی گناهونو ته د کفر نومي خه او شرابی شراب نسکی چې کله اس کی او دې دې غنی مؤمن وی دارنګ شیخینو حدیث ته بین المسلم و بین الكفر ترک الصلات وای د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق څه دی د مسپر خودل دی تاسو نور ډیر حدیث را جمع کړی دي ځکه دا غي د پاره ګوره دلایل دي یک قاتل کافر کې دي نو بیا ولی د قصاص لره معافي د کم زینه وا کافر نه معافي کې دي شي او کچره دې کافر وي نو بیا خو په زنا او سرکا او شرب الخمر کې به حدود نه وي کافر خو بیا قتل کپوینه شي په خبره باندې دیو جن دی ته وی کفر دون کفر ګور اهل علم د کفر اقسام ذکر کړي یو کفر هغه دی چې سړی په د اسلام د دایره نه ووتو یو کفر هغه دی چې دې ته تشدیدا او تغلیظا کفر ویلي خدا کون کې پد دایره د اسلام نو نوتو دې ته وی کفر دون کفر نو شرک او ایمان خو متضاد سيزونه دي په یو کس کې دا جمع کېدې نشي چې دې دې کافر یو مشرک دی په خبره پوښوي نو دا هغه شرک یادای چې هغه شرک دون شرک دی کفر دون کفر دی هغه ته د سختي او د تشدید او تغلیظ نه وجه نه کفر ویلې خو د اسلام د دایره نه پسړې بار کیږي نه امام احمد او امام شافعی رحم الله دا امام شافعی رحم الله یو استاد دی نحلیل مو یو ډیره عجیب مناظره ذکر کړي امام احمد رحم الله وایي چې چاله عذرنی او یو موزیو نکو نو کافر شو بلا عذر یو مسپرم نس شو نو امام شافعی رحم الله ورته دی و مسلمان کیږي څنګه نو علما خو دې ول په خبره غا چپ کاغه وی دې په مسلمان کېږي ځکه چې کلمه وای نو چې موږ څوک نه کوي کلمې نه انکار کړي اې چې ته موږ یو نو کو کافر شونه څنګه په مسلمانېږي وای کلمه وای نو چې موږ څوک نه کوي کلمې نه انکار کړي د دې ته کفر دون کفر وای د الله حبيب وي زما په امت کې سو خبرې د جاهلیت غونتی دي یو په نسب کې چاله عیب لګي لکه پښتانه وي دا په نسب کمزور دی اپ مړي جړا د چې په مړي سوګیر کوي دا ټول کافر دي بیا وای سنتان فی امتی کفر دو خبر زما په امت کې کفر ده اتوان فی الانصاب والنیاحت علی المیت او دا حدیث د مسلم شریف هم ده خو په نور الفاظ سره اے فانه ان اعتقد ان الحكم بما انزل الله غیر واجب کله چا دا کیدی چې د الله په دین او کتاب فیصله واجب نه نه بلکې د اختیار دې کې پدی کوي او کدا فرنګي په قانون کوي نو فهذا کفر اکبر وان اعتقد او کد د عقیده وی وجوب الحكم بما انزل الله چې د الله په کتاب فیصله او د الله د حبیب په سنت واجب ده خدای سره د دې اقرار نبل دې کې فیصله وکا نو غټ مجرم شو خدای کافر نه دغه شان شرح عقیدت الطحاوی کی د آیات تفصیل کړي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون دغه مسلمانانو ته ګره کافرو نوایي بعض ډلې دل تشتا چې نمونه غوستو له ضرورت نشتا او مسلمانانو له کافر او هغه خبرې مصپا سکیری ټیپ دی او چې وای رجوع او کده ټیپ دی تا ولې دا څه خبرې کولې چې اوس دبا او راغ او دین رجوع کې ولې مسلمانان کافر کول ادا کفر دا څه اسانه خبره ده چې هر سړی دې را پاسی او سدې کوي فاولائک هم الکافرون ور څومره د مخ کې ډلې چې تیر شوی دي معتزله دارنګ مرجئه د ټولو ته اهل سنت او کافر نه دی ویلي محققین اهل سنت دای ته د کفر نسبت نه کوي ځکه دا اهل تاویل والو وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الله دې رحم کی خبره د باز خلکو د لا سړی را ګډوډ شوی دا اباز خو بس علماء ولا کافر وی ولی د پډله کې نه دی وای اته چې کوم نظریه جوړ کړي نو هغه دا غ نظریه نه دا اوس خو بس خبره سره اسانه چې د نظریه نه نو بس ابسی نو لوی لوی علما چې د حدیث شارحین دي د کتاب الله مفسرین دي هغه تر اپاسی یو زمون غد طالب مې ته د کفر نسبتونه کوي وکتبنا علیہم او فرض کړیو مونږ په يهود په توفیها په تورات شریف کې ان النفس بالنفس نفس بقتلول شی دبل نفس مقابله کې اول ته ویلو دا جمع د خیرت هر شي کې غره لوي او تفصیلم تیرو چې هر غره عمل سره په لکه تاسو سناسي تاسو غره عمل سره چې ځان د الله په کتاب باندې پوهه کوي اوس کې حضور دی وخت ذکر کوي ادرو شریف وای نو د د په دی وخت کې دا عمل غره نه دی دلته خو تعلیم او تعلم شروع دی اکه روزه د ګورو زغره عمل په دې میاش کې روزه نی ولا او کې اوسړې د پښمنی نه ماس پوته نه پوری جاړي وای زه د روزي په ځای و جاړ نو دا عمل د غره نه د غره عمل اغي چې کومه موقع مطابق د الله حکم او غفور کې فاستبقوا الخيرات پته لګی نه چې مرګ کله راځي زر زر تیار یو کا وردا سور د خیر او برکات میاشتا دي تشهر المواسات وای سورته وای اې د غم خواري میاشتا زکه توګه او تګې شوي نو تعالی پته ولګي چې د لوګي سور تکلیف ده دې ته شهر المواسات وای وګوره چا سره گاونډي دې کونډي دي غریبانان دي دا غي برخه پکار ده ځکه دې کې आवाज روزه نه ده دې کې وای مقابله ده چې څوک ډېر خیرات کوي د دې کې د خیر خیرات مقابله د مسلمانو کې دې کې د نیکو اعمالو مقابله دیو کې بعضې خلک دا څومره ښه خبره موږ سره دوه ملګري لاړو زموږ د کلي اوس هم ژوندي دي الله دې ټول مسلمانان روغ رمټ ساتي نه یې توافونو کې یو بل سره مقابله وه نابل به وارو کو دیو دې هغه ته لاړو جابل ور پاسې هغه ور پاسې لاړو سړې په توافونو کې نیکو کارونو کې مقابله وکي ابيګا در لګور تیر شل پرون اکثر مون تراویح کو کنه خو امام ولاړ دې نه ناشته دې ستړې شوې دا امام بچته انسان مينو انسانان جوړ څوک دا مقتدیان ټول انسانان دي اوبای نو دې ناس ته چې ټیټیږي دې ور پسې الله اکبر کې الله وي فاستبقوا الخيرات ته په دې آیات عملو کو کو پاتې شوته ور په سمرا آیاتونو عمل راځي وي پنه کو کې منډه وها نو دا آیات کې سړی ته شوې عمل پینی هر ایک کوشش کوي چې تا نه تکبیر اولا لاړ نشي دا ان یفتنو کا مفعول له ده ادا په معنا د ان یصرفو کړي او یریګه د يهود او نصاراونا خطاب د الله حبیب ته دی او موږ تاسو لوي ورې دای کوشش کوي ک د ټول دین نه دیوان لړی نو باز نه خود خامخاړی او یریګه د دوینا یفتنو کا اې د بعض ګناهونو عذاب چې ذکر شي نو دنیوي عذاب به مرادي ځکه دنیا کې دا عذابونه د بعض ګناهونو دي اپرز د قیامت به د ټولو یو ځای وان کثیرا من الناس او بیشک ډیر د خلقنا لفاسقون خامخانا فرمان دی زکای خو کافر دی نو دا معنا نه چې دیم کافر دی د هغه کافر دی خو چې د په دوستۍ نسی نو دا گناه کبیره ده فانه منهم علماء لیکلی دا په خپل ظاهر دی که په دوستۍ دی ونی ولا دای غنتی عقیده دم دا نفا ان فهو منهم من كل وجه ور قران دا سی کتاب دی هو به هو ننم د باز خلکو دا طریقه يهود او نصارا او سره دوستی و یرا قرض به بیا سوک راکای کدی سره دوستی نه کو اک که تراغ نو غلب سوک راکای نو دای به د دې دوستۍ لپاره بهانه لټول مخکې د تیر شو وای مون صلح کو سوره بقره کې در لتیر وای مون د مسلمانانو دای په منځ کې روغه صلح کو عدل توي یره تاسو ولي منافقان لوي کلمه مې مزم کې او ځان ته مسلمان مې استا خو دوستي دي يهود سره و يره يريګو سنا ا ها اولای کی چاته اشاره و نو دو قولونه مفسرینو ذکر کړي اے مومنان به خطاب کوي يهود تا او اشاره به کوي اها اولای الذین کی منافقان تا وی به اے يهود آیا دا دیغه کسان چې تاسو لوي موږ به در سره مدد کو منافق خو مون مدد کو تاسو قتل کړي شوي جلا وطن کړي شوي وای وګوره دا غ منافقان دي چې يهود له داسوي یو دویم توجی په کدا دا یا وای و مؤمنان يهود تا اشاره به کوي منافقان تا وای با کسان چې مؤمنان دي يهود تا او اشاره به کوي اها اولای الذین آیا دا دي هغه کسان منافقان نو معلومیږي دا چې ایمان په خطر کې دی مؤمن لپاره تیار یو کافر لپاره مملا ماته دا اوای دا شانته کنه نه اے مسلمان له جوړ دی او کافر لملا ماته دا هغه تل نه کنه یو سړي باز ساتل او چې دې باندې بخکار کو نو چې پرې به خود کور چرګوړي ویلي وای بګې په خبر نن دا باز ساتل د کور چرګوړي را دي خپل له تیار خپل مسلمانانو له جوړ دي د الله د حبيب په صفاتو کې راغلي الزهوق القتال اے دا الله د دین بارک چې په حق او په دین روان نو دا موای چې فلانه بداوي فلانه بداوي دا د مؤمن شان دی چې د دین یو کار کوي او د سره حق دی نو دا ټول دنیا کمل امتیا وې د دې بس پروا نه کوي اسمو خیال لې کې او سړې پس ملار روان دی او د ټولي دنیا په ملامتیا وې دا مسله د لمخ کې تیر او دی عادول قابل دا اے د کافر مسلمانانو سره پس جنگ او دشمنی دا وګوره کړه کافر د مسلمانانو دوک کولو لپاره یو بهانه جوړ کی د دانور په تماشې ویره پدی جنگ دی الله وینا جنگ په اسلام دی جنگ په ایمان او قران دی وګور د چا چې قران کتاب وی نو د هر کافر د سره جنگ دی څه پوښوي په خبره باندې مسله باندې پوښوي کنه د کافر او مسلمانانو سره دښمنی د پولی پټی او دغه شان سوره حج کې مرাজি ولسم فارکه سلوي ختم آیات ده سوره بروج کې مرাজি آیات ده اتم اے د کفار هر دور کې د مسلمانانو سره دشمنی دی ایمان د وجنه دا وګوره په ټوله دنیا کې چې څومره مؤمنان دي کله یو سره دشمنی نو د نورو سره ویموي اګه دا نور په تماشه دي نو دای د خپل کتاب په مقصد نه دی پوښوي د چا چې مؤمن سره په ایمان جنگ دی نو تاسو سره جنگ دی کنه تم مؤمن بل مؤمن په مشرک کې هغه سره هم جنگ دی اوای اسم تفضیل قران کې چې استعماليږي نو اکثر په جانب آخر کې مشارکت نوي کوي نو خبره خطرناک کېده ډېر گمراه دي ان سوای سبیل نو کله ډېر دي نو بل کډېر نه نو خو بشي بعض علما ذکر لیکلي چې قران کې کله اسم تفضیل مستعمل وي خو معنا د تفضیل مراد نوي عوام دی په منکراتو کې لګیا دي نو علماء نه من کوي الله وی لبه سما کانو یصنعون ډیر ناکاره کا عوام سوی او یره زموږ یو مولا او ډیر بزرګو د چاپکار کې وې کار نه لرلو اک دنیا بروانه دن واغ چاله سوینا الله سو یو دې سوی وي خبره الټه کا وای او کچا سره د وسا د نیکو حکم نو کو د نارواو نه من کول نکل نو بیا بد الله د طرف نه عذاب ناراضي بیا به خلق جاړي خو عذاب به پورته کیږي نه ځکه د نظر رحمت نه وخت او غرزيږي الله دې وکړي چې هر امتی خپل ذمہواری او پیژني هر څوک پکار دي د اخلاق په دایره کې د نیکو حکم نیو کی او د نارواو نه منی کول نیو کی اکه امت دا سه نه کوي نو بیا بد الله عذاب راځي وی دلت الایت علی ان تارک النهی عن المنکر کمرتکب المنکر آیات سوئی چې یو څوک ناروا کوي او ستا وسته منی کینا تم داغه پشانه سپو شوی په خبره باندې بیا امام قرطبی او واقعا ذکر کړي الله یو ملک رولی ګلو چې لار شدا کله الټکا ناغه ملک ورته یا ربي فیها فلان العابد دي کې خپلانه سره ټول شپه عبادتونه کوي ټول شپه جاړي نو الله ملک ته وی ان به فبدا وی شورو د دنو کا د دې عابد نه د داړو تندې شرط تریو شوه نه دې چې زما مخالفت کیږي څه پوښوي په خبره وی شورو د چا نو کا د عبادت کوي د ځان غم دی ور سره قټوله معاشره تبا کیږي ادا دو سونوي دیو جن حدیث د ترمذی شریف کې راغلی وای کله چې خلک ظالم ګوري او وسشته خود لاسو نه روننیو نو ان قریب د چې پټول قوم بازار راشي یو سزا ټول دې کنه ځکه موږ ظالم اغلاس خو خود نه نشو چې د لا ظالم برګری ور هر سره خپل گریوان کې وګورای لاس خو خود نه نشو چې د ظالم سکو بلا ولا ټپو چې کله پیسو ضرورت وي کله مټو ضرورت وي زده برګره لاس خو خود نه نشو د ظالم مرګرتیا کو وقالت اليهود و يهوديان ور مسلمانان کارونه کوي خو د برکت شی پری خیره اے دکان کوا الله او رسول خدا نو وی چې دکان بنکه زمیدار کوا نوکری کوا کارخانه او تجارتونه کوا وګوره د برکت شی بن پریزي کتاب الله لبکی نه د دې د زده کړې کوشش وکې ستا په کاروبار کې بده سره برکت راځي د زمکه نه الہ العالمین زرغونه بکوله یا معنا دا و د ار طرف نه بخیر راغلی یا د بر نسری اې د بادشاہ فضل کې به رحم چولې وې هغه بداسي سوچونه کوله چې رعیت به خوشاله دي ادا کله سوچ وکړي چې داولي بادشاہ ټول شپه سوچ کوي چې خلک بسنګ تنګو کله ګوره یو سړی قران او دین پرې خو خنا فرمان دی نو د دمر سل فصل شول دي ته استدراج وای یو رحمت دی یو استدراج دی په خبرو رسیدي کله نا فرمان مر سل فصل دی نو دي ته استدراج وای بس الله را نسی او کله د الله د طرف نه انعام دی ځکه د هر تکلیف نه د نبی بچ ساتل وېدا د انبیاء او د اخلاق سره مناسب دي د پیغمبرانو چت اخلاق وي اټولو کې اوچت اخلاق سری خلکو په تکلیف صبر کول د خلکو په تکلیف سره صبر کول دا اوچت اخلاق وي اوبای دی یو جواب باندې سوک پوښوي دویم جواب علما دا کړي چې د آیات د وحد نه پس نازل شوه دی لأن سورة المائده من آخر ما نزلت من القرآن دا د قران د اخیرنو سوراتونو کې د وحد واقعیا مخ کې تیروا نو سوال ناراضی نو جواب لوي څه ضرورت پیدا شي او دا نور منصوب د دې ظرف وجه سوا د سو کوئی عطف دې په محل د اسم د ان نو محل د اسم د ان خو اصل کې مرفوع ده کنه او نسب د ان د عارض د وجه نه راغله نو عطف دې په محل داغا اسم د ان الته چې مسلی کلی غدل تم دی الته اشکال او داغه مختلف جوابونه شویو نو هغه دې ځکه هم د آیات داغه غونته نه لقد خذنا بشکا غست و مونږه میثاق بنی اسرائیل کلکا او مضبوط وعده د بنی اسرائیلنا وارسلنا الیہم رسولا اور علی گلی بی وغوی تا پیغمبران علیہم السلام اذان نه پس ان شاء الله نور وای دی اذان کوي کړو دی دی بنی اسرائیل ګمان کړو الله تکونا فتنه ای وای که څوک د الله رحمت په جندل غواړي نو د رستو آیات ته دی وګوري او تش قتل نه چې له پستر ګوله وګوري ګورا سخلق را پاسې دی وای صالح السلام الله دې او د الله سره شریکان جوړ کړي خو هغه ارحم الراحمین دعوت ورکي افلا یتوبون الی الله واستغفرونا دا سه غټو دشمنانو د دین تم د توبه دعوت ورکړي لکه رسو سوره بروج کې وای سوره بروج کې یو کافر را پاسې دلو او مسلمانان دی ایمان د وجنه د اور په خندو کونو کې سوزول او الله ورته بیا وی وی ک توبه وباسه هر چا ته الله دعوت ته توبه ورکړي ادا خو بیا د توبو میاشت الله دې موږ ټول ته د صحیح توبه توفیق راکړي اے هر څوک چې گریوان کې وګري ولا پته را چې دا دا کمزورې دې موږ ټول کمزوري یو اے بون نډکیو ورې چې الله توفیق نی ور کړې اے مشرکان تو ای تاسو وای چې عیسی علی السلام الہ دې معبود دې حاجت روا دې او مریم بی بی دا وې دې دواړو بروټي خړا اے چې څوک روټي خوري په دې سنتایش مرتب کی د قضاء حاجت ضرورت راځي او چې روټي ته محتاج دې اپا روټي چې سمرتب کیږي دې ته محتاج دا پر راځي ناغه عاجز وی خو هغه الہ نه دی حجر ور د د مشران لپته او سنو له پته ني په خواجه وی د خپل پیر صاحب لوی کرامت ذکر کول وی زمو پیر چا په عمر کې په ډوړای نه کتل کې ډوړای خوړلې خو بیا ته څه جوړې دو بندا اته خو ته الہ جوړ کړ وی پیر صاحب چا په ډوړای نه کتل قل فرمایا اهل الكتاب کتاب والو لا تغلو فی دینکم زیاته مکوې د حد نه تجاوز مکوې په خپل دین کې د آیات پرونم تیر شوی دی الته تفسیر شو سوره نساء کې تیرو او ګور ماشاءالله دې مخ کې سبق ګوري ها وای بادشاہ مدرسه جوړه کړې و زموږ علماء د عبرت خبره ذکر کړې وای چرال ټول طالبان په لوب مو بو هغه چې دا دومره خرچه کیږي دا خروانو دا کومه لوب لپاره نه جوړه کړې چې څوک دی ودی څوک دې سکه نو یې ګټ کې او طالب ناستو او په مطالعه د بادشاہ دراتلو نه خبر شو او نه په پروا و و ایزه دې یو د وجه نه وینر وانو و دا یو پکې امام غزالی په کې په خبره وایي نو کله دا شي چې یو باندې غشه سمې وخوري بما عصوا فسبب داغ چینا فرمان او عصیان ستوي الله د سنه منې کړي دا کې او اعتداد ته ستوي اے اجازه شریعت یو حکم کړي ته پکې د حد نه ورتېری لکه مثال یې سره نور چې پری وته نورو جما ته کدی وی وارو که ختیار کو بدی ته اعتدا وي پدی د غزان پرزګار حساب خو پدی وخت رولې سو غزان ګناهګار کو ادل ته ګور قران حکیم ګور کی صحیح نه ذکر کړي دا یو قوم تیر شوی دا سه به موږ او تاسو به سور زی پس تیر شو وای دا په دای لعنت لیو د منکرات نه به من کول نکول یو بل به نه من کول دا د مسلمان په بل حق دی یو به یو من کوي بل بل من کوي دلته علماء لیکلي وای دي کې دلیل له کچره منکر رد خلقو پرېخو نو دا د لوی ګناهونو ندي عدالت امام مدارک جړی دی وای فیا حسرتن المسلمین فی اعراضهم عنه آی افسوس دے مسلمانانو څنګه د خپل ذمہوارۍ نه مخړولې دا نهی عن المنکر د عمر رضی الله عنه په چړو واره شو ادا سي زخمونه چې صحابه خو خبشي نو پي ولا ورکړ هغه پي ټول د زخمونو نو واپس رو بایدل دای پوښل چې امیر المؤمنین جوړې دوه نه نه دی یو ځوان راغی نو جوان او ډیر ساعت او جړل عمر رضی الله عنه سره ټول دنیا په جړاوه وګوره په زخمونو کې دی کله په خود شي کله به خود شي نو غزوان چې روان شو نو دا غ گیټای پټې وی په لګ یا پر تک کې نو روي غوښت وو پیدا گیټای دې سرګت وکا ور په داسې وخت کې څه کوي په داسې وخت کې د منکر رد کوي دا غزه مواري وو چې امت زلول او پړکول او نن هر سره یو هر سره خپل کار کوي نو که څوک ظلم کوي ای په خوا به داسې کار او د مشران به ومني یو محله کې چې یو مشر سړی او ظلم به و نو مولا به جمعه کې خبر برابر کو خو کاب د دې محله مشر مغږ ځکه نشو کول چې دا ټول محله والا د امام مرګري نه هغه به دغه شو شعر دا څنګه چللې مشهور خبره زمونږ د دې کلی او معتبر سړی توجه مولا او دور زورور چې چا محلې له شړل نه شوې په پوله مسکو له صادره وغړولو د چا ورته ملک صاحب له په پوله مسکه وی فلانه کار میکړه مشران مې رونه شړې جمعات نه دمر حیا او پاغه کې اوسم ګوره دا مسلمانان تپوس کوي یو سړی سود کوي موږ موږ ور سره کیږي اوبه د الله سونیو دا به پوه شو چې دا دینه بلوي ذلت سي چې زه د صف وریدو قابل نه ناغه به توبه وستا اوس کو مولا و ټول خلک هرغه راګیر کوي تا چا سره څه کار دی مولا خلق خلقو او هغه ظالم ته املا مضبوطه کا نو منکرات نن فخر سره کی منکرات سکی فخر سره کی اکدا شي زمون یو خپل دی نه هغه ما به موز نه کولو نو روټای نیو خوړه په خوا به ټیکر کیلو هی په یاد نوې نو والد سے میرا پاس وې مات وې دی کې ګوره سو کنو خو دا بل ما زره وې زه چې حال ما سوچ وکړ وې بس موز به شروع چې ښا زکی کملوخ کې او خرم نو پلار می مات کو اوس خپلار غریب خبر غم نشي کولای ډېر زمانه خبره ده د ګوره کچره منکر رد وی نو د الله عذابونه بنر راځي موږ د عذاب چغي وو او دا تپوس نکو چې دا د سو جن راغله کان هو غیلا یتناهونا چې خلق به نمن کول منکرن د نارواونا فعلوه چې کول به دیو جن اجماع د ابن عطیه یو مشهور مفسر تیر شوی وای په دې اجماع دا چې نهي د منکر نه فرض ده چې څوک وسلري دا ګوره فرض ده لکه مز فرض ده روزه فرض ده چې تب د منکر سکه د دې رد بکې او کرد دیونکو نو بیا به الله عذابونه عام راشي وې د بنی اسرائیل د تباہی وجه دا و د الله حبیب فرمای اے عالمانو و خلق منکل دای په باندې نشو لدی ور سره بیا مجلس کې ناسو ای سره به خوراک اوس کا کم کولو نو الله په لعنت رولې ګلو د الله حبيب د مخ کې خبره چې کول نو وي تکیا واله وا نو را پاسې دو توجه مو خبره لا اے د الله حبيب چې د مخ کې خبره کوله چې د يهود او عالمانو به خلق منه کول د نارواونه نو چې منه بنشول نو دای بور سره بیا خوراک اوس کا کولو نو الله د داوود علیہ السلام او د عیسی ابن مریم علیہ السلام فجب پلانت وی ذالک بما سو وکانو یعتدون دا الله حبیب چې دا خبره کوله تکه والي وکیناسو ویلا دا سن د امت واوري والذي نفسي بيده فغزات می دی قسم وی چې روح می دا غلا سو کړي خلق به حق تراکا گئی د منکر نه به منې کې الله به قبر جوړيږي نن موږ څه کوو زموږ دي کتابونو لیکلي او دا حدیث کې راغلي و یو سړی مړ شو نو چې لحد کې وردن نکو نو ټول قبر د اور نه ډک شو نو دې تفوس کوي چې ما رب دا قبر خو دې ټول د اور نه را لډک کو دا پس نو ربي کریم ورته وی تی او زل تیری دې په ظالم او دا هغه د لاس نیو وسته او خطا نو نیولې څه پوښوي په خبره وای تش مزنه نه چې ما روزه نیولې ظالم ظلم کولو ته تیرې دی وسته او خطا دا هغه لاس نو نیولې نو دا قبر د اور نه د دی وجنه ډک شو نن موږ د ظالم امدادیان یو مدد کو نصرت کو د دا د امت د عذابونو د نه راتلو سبب دی امر بالمعروف بکې نهی عن المنکر بکې ادا عذر د شتي پیش کې یو حدیث کې راغلی وای خلق به تبا نشي تر دې چې د عذر پیش کړي عذر سره اته دا مخه وای دا کار غره خنه ده اګوره مسلمان دی یو بل رور دی نو که یو ناروا کوي دا بل دی شرمای نه خو پټ دی ولوي چې ګوره دا سم کوا بعضی مسلمانان داسي هغه یو بل لوي چې ما ته رور ولی دا خو چې زه څه غلط کوم ته به منې کې او چې ته څه کې زبد منې کوم ادا سي دوستان څومره خو دوستان دي موږ سره یو دوه مرګري والله دې قبرونه د نور نډک کی یو کارخانه دار او یو ډاکټر دا ډاکټر په دکان کې ناس الله دې دواړو لبخنو کې هغه مرګري دوست هولې تراشه قران خون خوب والا د ترمرګ غل دعاګانې کوي وزي د لوی مصیبت نروي موږ له سپته وجدا داسې د هدایت کتاب دی قسم دې جدي لکه ناستې زندگی بدلېږي دې سره زړونه الله بدلی اخلاق بدلی عادات بدلی دا خو یو لوی انقلابی کتاب دی هغه دوز بهتر دی چې تا د ناروا نه منې کوي تا د ظلم نه منې کوي په پښتنو کې کده ظلم کوي نه بل لوی بیدار شه دا ګوره دشمن دی خیرت او قبر دل خرابوي نه ظلم کوي تراشه ولې ظلم کوي چې په دوستۍ بنی سی هغه کسان چې کافر دي اې د يهودو نصارا او دوستی د مکه د مشرکانو سره د الله د پیغمبر په مقابله کې لبئس ما قدمت لهم خام خابد او ناکار دی هغه چړوان دی لګلې دی دوی دوی لران فسوم نفسونو دوی ان سخط الله عليهم دا چې غضب او غصه د الله بوي پدوي وای ډیر کرته او ناپوه و ګمان کوي چې پایات کې د نسوارا او صفت ده وای دا سندا لانه انما مدح من امن منه دا چې مدح کوي چې ایمان وروړو دا هغه چا مدح کوي چې ایمان وروړو اگر کفارو کې مراتب وی کفارو کې مګور مراتب وی نو علماء لیکلي يهودیم دشمن نه او نصرانیم دشمن نه خو د دواړو مش دشمنای کې فرق شته نسوارا لګ نرم مزاج دی او نن ګره يهود په ټوله دنیا کې په نسوارا او مسوار شوی ای کوشش کوي چې ځان په اخلاص کې خو پټولو نسواراو نن قبضه دی يهودو دا او هغه په ارس تسلط کړي او هغه نسوارا استعمالي وګوره کفار خو دواړه دي خداوي نسوارا په دشمنی کې لکم ني مسلمانانو د الله د حبيب په حکم دلته هجرت کړو ناغه ته مشرکانو هدي او وفد لاړو وی څه خلق دی او دل تراغلی ملک در له خرابای نو هغه دی رو غختل د دغه قافلې امیر جعفر طیار رضی الله عنه ناغراغه هغه ورته خبرې وکړي نجاشي باندې اثر شو وستا سودا پیغمبر زموږ د پیغمبر دی عیسی علیه السلام بارک سوی جعفر رضی الله عنه زچرات لم یو سورۃ الله را لګلې او سورۃ مریم ادا د مظلومیت دور جعفر رضی الله عنه سوره مریم لستو او درباریانو اوریدو نو دومره یو جوړل چې په اوخ کوی ګریو هانونه لوان تشول او ای ته وی دا هدیه مو مواله زدا سے خلق د خپل ملک نه نشړم او مسلمانانو ته زه ورکو او د مظلومیت په وخت کې مدد او نصرت ګور الله پیغمبر قتل نه ملاقات نه شي غیبانه ایمان وروړي دیو جن چې دی وفات شو نو د الله حبیب مدینه منوره کې صحابه ته وستا سرور وفات شوه ادبانی غیبانه جنازه وکا اصحما رضی الله عنه باندې مع القوم الصالحين سرد قوم نیکانو نام د نیکانو قوم سره هم وردن کی عدل تا اکثر مفسرین ویلی قوم صالحین سوق دی اصحاب د رسول الله علیه السلام ایرول عرش والوی نیک قوم دی بلا استثناء وی دیو جن کو څوک صحابه په جندل غواړي نو موږ دای په پیجندو کې تاریخ ته محتاج نه یو قران او سنت موږ ته خو دی ابن عباس رضی الله عنه ماوي قوم الصالحین سوګ دے اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو پدی اتفاق کو چې زمونږ با میشر او جوی اټول شپب الله تولاړیو او په بسترو با دود کی ګنا اغه خبن خرو او دارنګي واز د بنخرو بعضی وی مونږ به زنانو ته نږدې کیږو بعضی وی مونږ به خوشبوینی نه استعمالو اباظ روایتو کې دا سره غلي مسلم شریف حدیث دا سه انس رضی الله عنه وایي کسان رال د نبی عليه السلام د مرګورونا نو د الله د بیبیانو نه په پرده کې د الله د حبیب د عمل تپوسو کو اے بار خدای کتو خو کور کې څه عمل کوي عن عمله فی السر سرګن عمل خو مسجد کې صحابه او کتو وې دې کور کې سا عمل کوي دای ول خبر ورکو د دې منځ کې مشوره او کچې د الله د حبيب خوار صلی الله معاف کړي مخکینی او رستنی یو وې زب نکاح نکو هغه بل وې زب غوخه نخرم او بل پکې وې زب په بستر نو دکېګم نو د الله حبيب ته بیان وی چې فلانه او فلانه راغلی او موږ نه ستا سود عمل تپوسو کو موږ ول خبر ور کوي دا سدا سی وی نو د الله حبيب راغ وی وی صد حال د قومونو چې دا سدا سی وی نو دین کې سختی نشي چې زه به ټول شپه را باندې خوب حرام دی یا سو کوئی پما غوخه حرام ده حلال شی فزانو له حرام ده دا ګناه ده بلکې د دې کفاره ورګي د قسم کفاره راضي فقها ولیکلي اګه دا غي نه لک کمزور دي نو لري لسو اړو لدي توام ورکی علماء علم پکاري څنګه مسلې تاسو کوي ولا ګور نو داسې جواب ورکوا بای اگر چې زموږ عوام کم نه کم سو ګوري بای اوس د سرسایې خبره ده کنه روزه کې به سرسایې ورکړي نو د اوس به تاسو نه شروع شي ټوله میاش نو د دنیا چې څومره مليان دي نه به تاسو کوي نو څوک ورته وي شل او څوک وي پنځل لستا خدای به عمل دا غا چا پای کوي چې ورته وي لس روپۍ دا څه پوه شوي په خبره باندې ټلیفونونه بم کوي کله پکې موږ بار ملک نه دومره لري نه ټلیفون شي چې دا هغه یو ټلیفون باندې د سرسای نه زیاتې پیسې یاره وایي زه خدل توسې کوم د دې دې پیسو کې به ور کومه هغه د پاکستان هغه کې ځکه د هغه ځای غډېری دی د کوم د سره یاره د وجه سره چې د قبر په ډېر روخانه نشي افه نو چې یو سره خپل قبر نه جوړي د ماستا بس جوړ کیا به وای کچ ته ډېر می ورکه سي نه قبر می ډېر جوړ نشي نو چې زه خپل قبر نه جوړوم د بل به سو جوړ کم دیو جن وګور تاسو خدا کو چې سمره ډېر نه ډېر د سوکا ورخه او کسوتهم یا جامید دوی دی او تحریر رقبتن یا آزادول د غلام دی احناف وی چې څنګه غلام یې بس غاړه خلاص شو امام شافعی رحم الله وی مؤمن وی مطلق حمل کړي د په مقید معنی په کفاره د قتل کې مخکې تیر شو سوره بقره کې فتحریر رقبه مؤمنه امام سیبوی د حنس نمخ کې وکفارن ورکه امام شافعی رحم الله وای مخ کې مور کول شي ځکه قران کې وای ذالک کفاره ایمانکم اذا حلفتم دا تاسو د قسمونو کفاره د چې قسمونه مو خړل واحفظوا ايمانكم حفاظت کوي د خپل قسمونو د حفاظت درې توجيهات علماء کړي ها یک قسمونه کم خوري ځکه چې ډېر خوري ضرور پشي نو دا ضرورتیا د خنه د چې ته د الله د نوم قسم خوري اپدي ضرور شوي کم کم خورا دی قبایلو کې به قسم ډیر بد غنل شي ها بھائی دا دنیا لوی فتنه ها بھائی قبایل موږ چې کوم ځای کېونو ک تا ول لس لا ک تاوان ورکو نو پای خوشاله هو په قسم بخفاو اوس پکې کویلر او ته فتنه نو اس کو ټول کې د قسم ورکې ټولم تیار دي دغه په خبره وایي کویله روته فتنه نوز کټول لسور کې قسم ول ورکه د باغې باندې قسمونه خوري یو د قسمونو حفاظت کوي کم خوري ځکه دا ډېر خورل دا خود د الله پنوم قسم خوري زو زرو ورشوي او د نشي شي پر خودل ګرانی وګوره دومره خپل دین دی اول د دې نقصانات ذکر کل په سوره بقره کې نو په سوره نساء کې د مصف وخت کې بنکل او دی آیات کې همیشه د پار بنکل ادي وجه لري وګورئ الله دې وکړي چې موږ ټول کاروبار سم شي څوک د لوی لوی سړو سره لاټري کوي اسوک ماشومان دی روز روجی به نیولې اعتکاف کې مګې ناستو نو ماشومان له دکاندار له لاټري ولا شروع کا ها پای نو څه شي کې ولا بوس بند کړي څه کې ولا روپۍ خیا وای ا مسله دا سره کله لوی سره نقصان کو او پیمانه شو نو توبه به واسي چې معافي را لوکا اما شوم چې سو بالغ شوی ني نو سینه معافي معتبر نه ده او د ماشوم دوک کول ډېر خطرناک دی نور دکانونه کوي خو لاټرای مکوي بای بل داسې شی مخر سو چې هغه مزر صحت ته بای ته کنت خو بل دی مل دی ولا نشته نور ملکونو کې سي هغه ځکه کوم شی باندې وخت دی یو نیک سړیو زموږ حج کې ډېر خدمت کړو هغه چې رالم نو یو دکاندار نه په وړي وغه خراب شوی چې یو مډو لزر زر وګرځول وینور راکړ نو ما یو سړی لوي چې دا ډېر خسړې دی ګوره ما ولا په یوړل او هغه زر زر وګرځول نور راکړ هغه راپورو خاندل وی دا غرزول زکا چې کبلدی ول لیدلې دکان ول بندولو څه کول زموږ د اسامه وی مدینه منوره کې چکر لاړو یو سړی وی موږ پیجندو موږ د سکول راځي دن نو کوي نو یرالوی چې هغه جو ربی راغی ما ولې او دس دن نو کا نو لال بیگ خو پی جنای کنه ودا ګرځیدو هغه چې زړه په موبایل تصویر وېست ابلدی والے وی چې دلته خو دغه ګرځي وای دس زر دغه سره لس زر ریال جرم کو نو باز یو نو کې تپوس نشته رورا بس چې څه چا سو کړ سه خرج کله او سه وکړ وګوره مزیر صحت شي چې خرڅه دا څه دی دا لوی نقصان دی هغه صحت لا zarar ور کوي هر شی چې ګوره ګنده دی یا پر دې حق دې غلا کړې تی خرڅه نو په غلا غره سمبالول ګرانی کول خو یې سات دی کنه سمبالول سری سمبالول ګران دی او سی اوبله مسله وختي به مرګور لوی بل مسله راوتی اوس دا کتب خانو ولني کتابونو والا دا غللی دا دا سکی چې د کراچۍ پورې علما ټول پریشان دي کتاب چاپ کی نو دغه کتاب راوالی دا قانونا هم جرم دی او شرعا هم جرم دی چې پر دې کتاب چاپ کې نو هغه کاغذ د ګولې دی ورته معمولی کاغذ لګای نو کتاب دا غره خرڅي دی په کې خبره وایي تاسو خو دا زبرګ سره د قران شریفونو کتابونه خرځي د چې کوم خیرت خرابای هغه بل څوک نه خرابای د غلا شی چې خرڅه ته مجرمي که مجرم نه نو کراچۍ پورې خلک را لل خداګیر چا پیرل ته خوشا کې کتابخانو والي پردي کتابونه چاپ کړي مصنف غریب نه خبر دی ګور دي کې یو غټ نقصان دی مصنف د خپل کتاب ذمہوار دی که یو بل سړی په کتاب کې بيدینه خبره وردن نه کې نو څوک به ذمہوار دی دیو جن دا قانونا او شرعا کتاب به د چا چاپ کې نه دا د مصنف حق دی نو دا شي تر کراچۍ پورې ټولو مدرسو والے پریشان کړي دا دلته دي د لک خواوشا کې دي دا بس د علماو کتابونه چاپ کړي او هغه غریبانان کډیر وي یو وي دا دکړي او بل وي دکړي ازمو خدا سمبل کې چې پیسې پکې ورګي بس خبره خو دي خوشي ختم شي پکې والازلام تقسیم د مالونو په غشو رجسن دا پلید دی ور لس جوهات سرا د شراب او د مذکور او سيزونو د جواری الله حرمت ذکر کوي وای دا پلید کار دی اے جواری او شراب سبب د عداوت او دشمنی دی و یسدکم عن ذکر الله ابن کی تاسو د الله د یاداشنا وعن الصلاه او د مزنا جوارګر نه روټي هېرې ځان ته هېري مزو ذکر به سرایات شي او نشه سړې خو نشه پروت دې اغه ذکر او مزور تکل یادېږي نو بعضی کسان رال چې د الله حبیب دا خو شراب حرام شو او زمونږ غرونو خسکلی او شوک شهیدان شوی نو دا آیات الله رولی ګلو لیس علی الذین آمنو نشتر پاو کسانو چې ایمان وروړي وعملوا الصالحات عملونه کړی دي نیک جناح گنا فیما تعمو ور مخیا حرام ذکر کل چې همیشه د پار حرام دي اوس د رسو آیاتونو کې هغه حرام ذکر کوي چې همیشه نه دي خو د یو وخت د پار دي الله دې موږ تاسو ټول حج عمره لګوي یو مسلمان د حج او د عمره احرام تړلو په خو په پیدل سفر وي نو د احرام سره د اوچ اخکار په د بن شو دی به د اوچ ښکار نه کوي نه به کوي او نه به چاله کوي او نه به مدد کوي او کدا سي چاو کو چې دای ور سره نه مدد کړي او نه ورته ویلی نو کدی خوري نو خبر نبی رحم السلام چې کله د حدیبی دا سفر کولو نو بای صحابه محرمین او بای سوجوحات او جن احرام نو نابو قتاده رضی الله عنه ما سپلای ګندلې قربان د صحابو ټول کارونه یې سکول جامع خپل ګندلې سپلای خپل ګندلې پخله خپل کول سرونه پخپل یو بل لخرین نو ما په زار غندلو صحابه یو ځنګلی حمار وحشی وکړو نو یو بل له خاطر خدا خو محرمین اماله ویلم د شل چاغره وې دي چې ما وکتل نو ځنګلی خر مې صحیح کو نو ایزر زر اسمانه سامان مې ثړو لکوړه را نو غوځې دې به را کوي ولې نه تر کوم محرمین بس صحابه تکړه خلک وخکاره وکړو بشرال چاو خړ خو بیړه کې کرکا غوته رااله چې مو خو محرمین یو نو د الله د حبیب نه چې تاسو کو ناغوي جایز دی نو که خکار بل چاو کو حلال سړی او هغه ذبح کو کو ژوندې درکې نو بني نبی رسول الله ته سړی خکار راړو اجوندې ورکو ناغو له واپس اے قربان د الله حبیب د تعلیماتو نه د چازړې نه ماتولو نو دا هغه پوښو چې خو خپه غونډ شو چې ما هدیه راړه او واپس کړ الله حبیب ورته دې د پاره مونږ دې واپس کړي خو موږ خو احرام کیو تا ژوندې شه راړو نو ژوندې شه اوس محرم لدی حواله کو خکاری آغا نذبح کول شي ک ذبح کو نو دا مردار دی حلالي کی نه دربانې با هغه تاوان راضی خو ګناهګار نه حکم د خطاکارم داسې دی په اجماع د امت جمهور علما وی ان العامد والناسی سواء فی وجوب الجزاء علیه جمهور علما وی کچا قصدن خکار کو اک په هیر کو ادوا سمجدار علما چې هغه ته د صحابه کرامو مخ کې فتوی موجود دي او پرتی دي او دا غینه خبر دي او وګوري چې سړی خو فلانه کس مخکار کو نو په د ګډ راځي او خرازي اکه په د بل څه شی راځي سمره تاوان راځي هدیم بالغ الکعبه دا به هدیوی رسیدون کی وای کعبه تا د کعبه نه مراد سری بال الکعبه یعنی حدود حرم کې به ذبح کول شي د دې وجن علماء لیکلي ک چا د خکار مقتول اغه اغه شی ژوندې فقرا او تور کو نجایز نه بلکې واجب دی په د ذبح کول په حرم کې امام شافعی رحم الله وای وای دام واجب دي چې په حرم کې به تصدق کې امام ابو حنیفه رحم الله وای کې چره زناور نوي عذاب هه ته خبر نه رسی نو خیرات هر ځای کې تقسیمول شي هو که چره ذبح نو د حرم نه بغیر بنوي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابه اجمعین مون پرون ویلو چې بیا و دوه بجو پر درس کو ولن د جمعې د موز د نو خطبه باندې او دی باندې به وخت لګي نو نن دا غي په لحاظ بلګ وختي بیا به ان شاء الله سبا نه زموږ درس دوه بجو پورې وي الہ العالمین زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا رب سمر حاضرین یو نارینه زنانه طلباء او طالبات دي او کم ک غایبین مسلمانان دي زموږ ټولو خاتمه په خیر کې الله د خراب خاتمین مو په خپل حفاظت کې اوساته الہ العالمین استاد بندگان د سارا نستادی کتاب لناستی الله د دوی زمونږ او د ټولو اوریدونکو سینې د قران د هدایت او د علوم د پاره قران سي الله دا د هدایت کتاب دی او دا زمونږ د ژوند د مقصد کتاب دی الله د ژوند مقصد زمونږ د زړونو تورکته کې الله د ژوند هغه مقصد هغه زمونږ د زړونو تورکته کې اپ پورا پورا دین مونږ ټول له الله د عمل کولو توفیق راکړي الله دا طلباء او طالبات چې د لری لری زین استاد کتاب په خاطر راغلي د ټول نه با عمل عالمان او عالمات جوړ کې او د مور خپل استادان او د ټول امت د پاره د خیر یو ذریعہ وکړځي الله مونږ ته زموږ والدین او ته اصول فروع او ته مشایخ ته مړو ژوندو حاضرین او غایبین ته الله واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب کریم دا د برکاتو نډک کتاب دی د دې خیر او برکات په دنیا قبر اخرت کې مونږ تراکي الله مونږ د دې کتاب د برکاتو نه محروم کې ما الله دا د خیر او برکت یو میاش شروع ده الله د دې دا برکات مونږ ته او تمام مسلمانانو نارینه او زنانو ته نصیب کړي الله مونږ د دې نه محروم کړي ما مونږ ته د صحیح روزو نیو توفیق راکړي الله مونږ ته د صحیح تراویح او د قیام الليل توفیق راکړي الله مونږ ته ستاسو کتاب د ویلو او د دې د اوریدو توفیق راکې الله سمره بیماران دي کورونو کې هسپتالونو کې الله ټول ته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي الله تمام بیماران دائمن یا عارضن بیماران دي ته ورته شفاء کامله عاجله ور نصیب کې الله د چا دشمنی طرف غنۍ دي په محبت او دوستۍ باندې بدلې کې الله کوم مسلمانان د دشمنو په پریشانو کې الله ته د دې په منځ کې صلح او محبت راولې الله بي ګنا بنديوان د بند را خلاص کې الله بي ګنا بنديوان د بند را خلاص کې الہ العالمین د چا اولاد نشتا نیک عمل صالح اولاد ور ورکی الہ العالمین د چا اولاد نشتا نیک عمل صالح اولاد ورکی او د چا اولاد وی د والدینو د سترګو یخواله جوړ کې پروردگار عالم د هر چا د پاره د رزق حلال دروازې کلاو کې او د حرام نټول امت په حفاظت کې اوساته یا رب کریم د خیر په قدر ضرورت باران په موږ وروره الله د خیر عافیت په قدر ضرورت باران په موږ وروره الله موږ فقرا یو ته غنی موږ محتاجین یو الله ته بے پروا زموږ اعمال او اخلاق ته مګوري د خیر په قدر ضرورت باران په موږ وروره الہ العالمین سوک زموږ د طلباء او پلنګر کې منډي ترړي وای په مختلفو طریقو الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي الله د دې بدلی ورته په دواړه جهان کې ورکه څوک دا منډه ترلې د خپل والدینو د پاره وای الله د دې صدقات او هغه ثوابونه د دې والدینو ته او مردگانو ته الٰه العالمین ورسه الله د دې خلکو په مال اولاد کې خیر او برکات واچي کم وفات دي او خدمت کول الله ته قبرونه د نور نه ډک زمونږ مخکې دا یو ډاکټر سه وفات شو خدمت کولو هغه بچوي د دعا درخواست کړي اے دعا ورته وغواړي چې الله یې تبخنه وکي او هغه ټول خیر او برکات دې بچو کې واچي او بچي پاتې شوی دی واړو چې الله یې لسمخه جوړ کړي زمونږ بل یو ورور د دې روزې نه مخکې وفات شو زمونږ د مدرسې پر خښتو کې زیات تعاون داغو یا رب تی قبر د نور نډک کې او تی په بچو کې خیر او برکات واچې الہ العالمین سمر مردگان تر نن رضی پورې وفات دي ټول سره د رحم د کرم او د عفو معاملې وکړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه